بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد وایا شان دا دی چې الله یو دی الله الصمد اغه الله به نیاز دی حاجت یې نشته او ټول وته محتاج دی لم یلد نو د الله نه څوک پیدا دی څنګه به ته پیدا شي چې جوړې یې نشتا ان یکون له ولد ولم تکل له صاحبه ولم یولد ان الله د چانه پیدا دی زکه چې مخکې تنه سوک نو او رستو به تنه سوک نه ولم یکل له کفوا احد او نشته الله سره برابر هیڅ څوک